ان الله علیم خبیر مخکنا بحث دار روانو چې عالم الغیب یو د الله ذات دی هغه د پاره د انبیای کرام علیهم السلام واقعات مونږ بیان کړل نور هم ډیر شی واقعات او آیات ستره باب کې لیکن مقصد استقصا نه ده چې ټول دلایل راجمع کړی شي. یو سړی چې یو آیت کریمه باندې سوچ وکړي، تدبر وکړي او انابت په هغې کې موجود وي، نو هغه دې خبرې حقیقت ته رسېدی شي چې د الله نه سوا بل څوک عالم الغیب نه دی. او یو سړی چې کله ضد او عناد کې راشي، نو که انسان هغه لپاره یو آیت نه بې شمېره آیات پېش کړي، نو هغه خبرې منلو ته تیار نه وي. د دې بحث اخر کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره به کوو او د هغې تذکرې مقصد یو خدا به هم وشي چې دلایلو یو قسم تکمیله به وشي او بل لا چي څه خلق د الله نه سوا د بل چا د علم الغيب قائل دی نو هغوی په دې باب کي څه تحريفات کوي هغه تحريفاتو نه خپل شاګردان خبرول دي دې لپاره چي دوی بيداري چي دا خلق کوم قسم رواني کوي او کوم قسم استدلال کوي کوم آیت کریمه چې ما لوستی دی دا به انشاءالله ډېرې ورځې اخلي دا د سورة لقمان بالکل آخري آیت کریمه دی په دې کې د پنځو پټو سیزونو تعلق د الله رب العزت علم سره ښودل دی مفسرینو ابن کثیر دارنګه در منثور او نور بعض مفسرینو د دې آیت سبب نزول لیکل دی چې صحابه کرامو کې یو صحابي دی بعض محدثین مفسرین دا غنوم حارث لګي او بعض وارث لګي رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم عمر دی د صحابي په نوم کې شک راتلل دا حديث نه کمزوري کوي ځکه صحابيت معلوم دی چې دا کم سړی خبره کوي دا صحابي دی دوه بنیادی خبرې دي یو دا چې د یو سړي صحابیت معلوم دی نو که نوم معلومي او که نه معلوم یت معلوم شو نو روایت به قابل قبولی شو خو که ویل فرض د آخری راوی یعنی صحابی چې مونږ وایو چاته د هغه صحابیت غیر معلومی نو بیا روایت قابل قبول نه دی بلکې هغه مقطوع یا منقطع تسلیمول شي نو دې روایت کې څوک دوکه درنه کړي چې د راوي په نوم کې اختلاف دی، راوي ښکته چې اختلاف راشي نو هغه ته اضطراب خو وایي لیکن د صحابي نوم کې چې اختلاف راشي نو هغه ته اضطراب نه وایي. د دې سړي صحابیت معلوم دی چې دا صحابي دی. نو هغه صحابي سيدنا حارث يا سيدنا وارث د پلار نوم يې عمر دی رضي الله تعالی عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ما ځمکه کرلې ده باران به کله کېږي او امراتي حامله زما کورواله پریګننټ ده کله به اولاد کېږي څنګه به کېږي انور دا یې څه تپوسونه وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ساعت پس هغه ته دا آیت کریمه ولوست. دا آیت کریمه خاص واقعاتو کې راغلی دی. په دې کې غیبونه پنځه ښودلي دي. لومړی غیب چې د هغې تعلق د انسان عقیدې سره دی د مسلمانانو هغه قیامت دی. په قیامت باندې ایمان لرل دا لازمه ده. یو سړی چې ځان ته مسلمان وایي، مؤمن وایي او د ده د قیامت عقیده نه وي، نو دی مسلمان نه دی. حدیث جبریل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اووه ایمانیات ښودلي دي. په هغې کې یو د ایمان تعلق قیامت سره دی. یعنې مسلمانان به دا عقیده ساتي چې دا دنیا یا دا کاینات د ټول عمر دپاره به نه وي. په دې به یو ځل فنا راځي دا به ختمیږي دغه ته قیامت وایي بیا یو داسې ورځ به راشي چې الله به دا دوباره ژوندي کړي دا انسانان او پیریان قیامت د عقیدې نه بغیر مسلمان مسلمان نه پاتې کیږي خدا قیامت برازي کله یعنی د بعضې خلقو خو خیال دا دی چې ایمان هغه څیز ته وایي چې انسان ته هغه معلوم وي، د انسان په علم کې چې انسان پرې نه پوهېږي نو دی ته ایمان نه شي ویلی، دا تفصیل یا دا تعریف غلط دی. ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د انسان په فهم کې نه راځي، معلوم نه وي ورته، لیکن د نبي صلی الله علیه وسلم د اعتماد په بنیاد باندې مسلمان هغه تسلیم کړي. قیامت به کله راځی قران مجید نو تپوسا نو قران مجید د دې مختصر جواب کوي چې الیه یرد علم الساعه دا تسلیم د مونږ چې قیامت برازي دا هم معلوم ده چې هغه بعد جمعې روزي او بعض روایتونه دا هم معلوم ده چې محرم به تفصیلات دا غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي حالات خودلی دي قران مجید هم خودلی دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قران مجید حکم دا دی چې ترې خلق ته وایا چې ما تر قیامت پاره کې سیلم نشتا کله راځي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپل ملګرو سره ناست یو سړی د بهر نه راغی اصلې دا سره چې دا هغه وخت ډېر تور دي جامې ډېر سپینې دي ته سفر سا اثر پې نه لګي سستړیوالی یا تکاوټ پې مخکاری خو کمال دا دی چې صحابه کرامو کې هیڅ څوک هغه نه پیژني دا څوک دی هغه سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې کینی نو اسندا رکبتیه الی رکبتی النبی صلی الله علیه وسلم خپل زنګلان د نبی صلی الله علیه وسلم زنګلان ته مخامخ مات کی کینی خپل لاس په خپلو پتلانو کیني، مؤدب کیني، لکه یو شاګرد چې د استاد مخې ته کیني، تپوسونه کوي هغه، اسلام څه شی دی، ایمان څه شی دی، نبي صلی الله علیه وسلم د ټولو خبره وکړي، اسلام کې دا وښيي چې د اسلام پنځه بنیادونه دي، یو یو تفصیل وکړي. بیا د ایمانیاتو تفصیل کی نو یو یو د ایمان خبر ذکر کیږ چه الله باندې ایمان فلا باندې ایمان فلا باندې ایمان پای کې یو د قیامت تذکره وکي چې په قیامت ستا ایمان وي وداغه بل تپوس دای مت ساعه قیامت بکلی دا کوم قیامت د کوم چې ته ماته وې عقیده ساتل دي دا قیامت به کله راځي تاریخ معلوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه جواب کې دا نه وی چې ماته علم نشته دی یو قاعده کلیه خیتا ده ډیر پارا چې قیامت پورې د دې خبرې جواب وکړي شي یو سړی چې د یو څیز باره کې تپوس کوي نو هغه ته سائل وایي د چانه چې تپوس کولی شي نو هغه ته مسئول عنه وایي قیامت چونکه اسم دی مؤنث دی په دې وجه د قیامت په باره کې چې ته چانه تپوس وکې نو هغه ته مسئول عنها وایي عنه ورته نه وایي بیا مسئول عنها یعنې اصول دايي چې که ته د یو داسې څیز په باره کې تپوس وکړې چې هغه مذکر استعمالیږي نو مسئول عنه شو او که د یو څیز په باره کې تپوس وکړې چې هغه څیز مؤنث استعمالیږي نو بیا هغه مسئول عنها دی یعنی هغه سړی چې د هغه نه د هغې په باره کې تپوس کولی شي اوس په دې مسئول عنها کې ټول خلق داخل دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داخل دی او قیامت پورې پیدا کېدونکی هر انسان په دې کې شامل دی چې د هغه نه تپوس د قیامت په باره کې کول شي. دې ته قاعده کلیه وایي. د اوږد جواب یې دې لپاره وکړو چې یوازې د ځان نه نفي د علم الغیب نه کوي. یعنې د قیامت نفي د علم یوازې د ځان نه نه کوي بلکې د هر سائل نه نفي کوي چې که په هر زمانه کې د هر عالم نه د قیامت په باره کې هر څوک تپوس کوونکی تپوس وکړي نو جواب به هم دغه چې نه به پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې فرمایي ما المسئول عنها باعلم من السائل یوازې زنا بلکې هر هغه څوک چې دا غنا د قیامت په باره کې تپوس وکړي شي چې مته سا قیامت بکلی نو هیڅ څوک بنه پويږي که هر څوک تپوس وکړي دا معلومه ده رسول الله وسلم ته چې قیامت راځي کله کله به دا دوه ګوتې داسې بره وکړې او به یې فرمایل انا وسا کهت کهاتین زه او قیامت دواړه داسې نږدې یو مقصد دا دی چې د انبیاو په سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري رسول دی په دې حدیث باندې لږ سوچ پکار دی د ایمان یو ډاکو نه دی چې سړی د هغه جواب وکړي په دې ملک کې د ایمان بې شمېره ډاکوان دي په هغې ډاکوانو کې یو ډاکو مرزا غلام محمد قادیاني دی هغه دا دعوه کړې ده چې زه د الله رسول یم ما مخکې هم څو ځله ویلي دي چې دې خلقو سره علمي بحث مه کوئ دي ته یو ساده خبره وکړئ هغه خبره دا ده چې الله کم سړی پیغمبر کوي په دنیا کې نو یو خدای چې پای کې څه ذاتی نقصان نه جسمانی نقصان په هیڅ نبی کې نه او دویم دا چې پاره کې اخلاقي برايې هم نه يخ. دا دوه بنيادي شرطونه دي. دي ته وايه لږ د مرزا غلام احمد قادياني سراپا خراته او خيا څه شی دی؟ د مرزا غلام احمد قادياني په يو سترګه کاڼه دی. دا دليل کافي دی د خبرې لپاره چې هغه د الله نبي نه دی. د الله نبی کې جسماني نقصان نه ایښ د هغه نه لاس خرابي نه سترګه خرابي نه پوزه خرابي هغه هر لحاظ سره الله فټ فاټ پیدا کړی دویم دا چې د الله نبی بے وقوف نه ایښ ناپوهتیا جدا خبر ده بے وقوفتیا جدا خبر ده جهل چې څه ته وایي دی خو دومره بې وقوف و چې ده به په بوټانو کې ښه بوټ او ګس بوټ نه پېژنده چې یو سړی دومره کم عقل وي هغه ته رقیب نبي ویل شي دا سادګي نه ده دا بې وقوفتیا ده خو بهر کیف هغه دا دعوه کړې ده چې زه مسیح موعود یم یعنی هغه عیسی علیه السلام یم د کوم په باره کې چې امت مسلمه عقیده ساتي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو د قیامت نه مخکې واغه راځي د توایه تا هغه څنګه ستانو خو غلام احمد دی ته عیسی نه د عیسی علیه السلام نوم عیسی دی ستا نوم دی مرزا غلام محمد قادیانی ښه بل دې حدیث سره وسګه دا کم چې مونږ وې چنا وساعت کهاتین په دې حدیث سوچ وکړه یوازې دا دلیل کافی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نرستو بل نبی ناراضی نوې نبی به ناراضی عیسی علیہ السلام کرازی نازور نبی دی ځکه هغه وی انا تاسو دې ګوتو ته وګورئ، د مینځ ګوته د مسواکې ګوتې نه لویه ده. دې کې څه حکمت دی؟ دې کې حکمت دا دی چې دا دنګوالی او دا چیتوالی دا دلالت کوي د زمانې په قرب او په بعد باندې. یعنی قیامت ما پسی نږدې را روان دی داسې مه ګوره کوم چې ته چې ګوری داسې نه ده د دې ګوتې دنګوالی د دې نه ډیر دی په دې وجه زه مخکې رالم قیامت ما پسی دی په دې مینځ کې د بل نبی فټ کیدل ممکن نه دی دلته بل نبی نه راځي انا وسا کهاتین په دې ځای کې بل څوک نه راځي که راځي بالفرض نو هغه به هغه نبي وي کوم چې الله د مخکې نه پیغمبر کړی دی سیدنا عیسی علیه السلام او د هغه په باره کې د امت دا عقیده ده چې قیامت نه مخکې به هغه راځي دې ظالم اول د هغه د مرګ ډنډوره کړې ده قرآن مجید کې چې کوم آیتونو کې د عیسی علیه السلام د توفی ذکر دی نو دی وایي توفی معنی وفات کېدل دي په دې وجه ساده لوح مسلمانان له دوکه ورکوي چې عیسی علیه السلام مړ دی قرآن نه معلومیږي بیا وی چې هغه مړ دی نو د هغه په ځای الله زما تجویز کړی دی ستا تجویز یې چې کړی دا به قرآن مجید کې وی الله د خپل انبیاو تذکره قرآن مجید کې کوي دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم با په خپل احادیثو کې ستا تذکره کړی خو د امت مسلمه دا عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قیامت په مینځ کې بل رسول نشته په دې وجه قرآن مجید اعلان کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی ټول آخري پیغمبر دی په دې باب کې د علماو دومره سختی ده په دې باب کې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا هغه فتوا ده کتابونو لیکل ده که یو سړی نن دعوه وکړي چې زه د الله رسول یم بشمېره لیونی پیدا کی څوک لیونی پیدا شي هغه دا وایي زه رسول الله یم یو سړی ځان ته مسلمان وي او دی دې تپوس وکړي چې ستا د پیغمبرۍ دلیل څه دی؟ څه معجزه شته دی؟ بظاهر خو دا وړه خبره ده تپوس کوونکی لیکن امام ابو حنیفه فرمایي چې دا تپوس کوونکی کافر دی هغه پرې چا چې دا وکړه دا کم چې تپوس کوي د دلیل دیم کافر دی د کفر وجه سره دی په قرآن ایمان نه لري قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خاتم النبیین وایي چې دنه اخر کې بل پیغمبر نه راځي د ده ذهن څنګه دا جوړ شوی دی چې یو سړی دعوه وکړي نو د هغه ته دروغجن نه شي ویلی الټه د هغه نه دلیل ته بوسي دی د هغه ته ووایي چې ته دروغجن یې ته دجال یې دا دې نه وایي ورته چې ستا د نبوت څه دلیل دی که دې دلیل ته پوسی دې مطلب دا دی چه دی ددې امکان قائل دی چه بل څوک هم نبی کیدای شی نو ځکه دا معامله سخته ده علمی لحاظ سره دی باندې علم کې دا کېږ دی پکار شي ګله ګله د نبی صلی الله علیه وسلم سراپا سراپا معنی د سر نه تر خپو پورې د هغه ژوند د هغه اندامونه معلومول دا هم د هغه چا کار دي د چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وي زمونږ خلک خو دعوې ډېرې کوي خو که تپوس ته وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو رنګ څنګه و د هغې لاسونه څنګه و قد یې څومره و اوږي یې څنګه وې خپې یې څنګه وې بیا شاید دا څوک تکلیف نه ګی چی وګوری خ د بل چا د پاره ګوری تلاش کوي به مغه دا کم خلک چې د پیغمبر د مینې او د عشق داوی کوي هغه تم پته نه ښه دا ټایم یې ان شاء الله ټول بیان کو خلن دا اضافه او خپل علم کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو مبارکو کې مسواکې ګوتې یعنې کټې ګوتې پسې چې کومه ګوته وي دا به اوږده وه د بلې ګوتې نه لاس کې خو دا ګوته د مینځ ګوته اوږده وي لیکن د هغې د خپو ګوتو کې کټې ګوتې پسې چې کومه ګوته وه دواړو طرفو ته نو دا به د مینځنۍ ګوتې نه اوږده وه شمائلو کتابونو کې دا حدیث راغلی دی. شمائل هغه کتابونو ته وایي چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سراپا ذکر وي، اخلاق ذکر وي، د هغه عادتونه د هغه ذکر وي. په کار دا دی چې د یو سړي دعوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت چې هغه سراپا وګوري، د هغوی تعلیمات خو بېشک معلوم دي، لیکن د هغوی ظاهري حسن و جمال هم چې معلوم شي، نو شاید دې کې به ډېره بهتري ښه هغې لپاره د امام ترمذي رحمه الله کتاب دی شمائل ترمذي هغه لوستل پکار دی. د هغې ترجمه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله هم کړې ده. نور بې شمېره خلقو هم کړې ده. پکار دی چې هغه ولوستل شي، ځان سره د ساتلو کتاب دی. معلوم شي د خپل پېغمبر حالت، چې د هغوی چال ډال څنګه و، تلل راتلل یې څنګه و، ناسته پاسته یې څنګه وه، وېښته یې څنګه وو، غوږونه څنګه وو، د ټولو څیزونو په کې پوره تفصیل دی. عربي کې یو کتاب دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کأنک تراه، د نبي صلی الله علیه وسلم داسې باره کې داسې معلومات ګویا که ته خپل پیغمبر مخامخ وینې ډېر بهترین کتاب دی هغه عربي کې لیټیسټ اوس چا لیکلی دی ډېر ښه کتاب دی سړی یې چې لولي دا نه محسوسوي چې زه ګندی رسول الله وسلم نه وینم داسې انداز کې لیکلی دی نو بهر کیف هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کوم سړی چې تپوس کوي نو هغه ته دا جواب ورکوي چې ما المسئول عنها باعلم من السائل د چانه چې تپوس کیږي د قیامت په باره کې که هغه زه یم که هغه بل څوک یي او که هغه بل څوک یي او سوال کوونکی که ته یې او که بل یې او که بل یي هېڅ چا ته پته نشته مسئول عنها به د سائل نه زیات نه وي پوهه په دې باره کې چې قیامت به کله شي دا کوم سړی چې راغلی و، درې ورځې پس دا معلومه شوې ده چې دا سیدنا جبرائیل علیه السلام و. نبي اسلام نه پیژند. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې دا حدیث نقل کوي ناغوی درې ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم وشو او سیدنا عمر ته فرمایل چې انه جبريل نتاکم يعلمکم دینکم مسند امام ابی حنیفه بازار کې شته دی په هغې کې دا حدیث دغه قسمه دی یعنې هغه وخت کې رسول الله صلی وسلم ته علم نه و چې دا څوک د زما مخکې ناست هېڅ پته نه ورته په هغې روایت کې دا اضافه هم شته دی چې رسول الله صلی وسلم براتو جبرائیل براته انساني شکل کې کله ناغه بعد یو صحابي شکل اختیارو د هغه صحابي نوم دی سيدنا دحيه کلبي رضي الله تعالی عنه د دحيه پر رنګ کې براتو داغه په شکل شباهت کې براتو اګه دا اضافه هم شته چې هغه حلفيه ویل چې زما د په الله قسمی دی چې په هر شکل کې راغلی نو ما پیژندل دی خو دې ځل ما نو پیژندل چې دا جبریل دا ټول طرق چه زه جمع کوم دا د یو خبری د پاره ستا مخی ته ږدم. کوم خلق چه هغوی د علم الغیب قائل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له نو هغوی داسی ووایی چه ما المسئول عنها باعلم من السائل جبریله په دې کې زما او ستا علم برابر دی علم که بې علمي اصلی جواب بی علمی ده علم نه ده په دی کې زما او ستا بی علمی برابر ده لیکن جبریل لفظ پکې غلط ده جبریل خو به ته الا غي وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت پیژني درې ورځې پس هغه ته پته لګیږي چې دا جبریل دی دا په دې ملک داسې محرفین شته کتابونو کې هم دا لګیلی چې جبريله په دې کې زه او ته برابر يو ليکن په ډېر ډک مجلس کې د قيامت باره کې تاريخ ښودل نه دي پکار دا داسې د ایمان ډاکوان دي یو سړی چې هغه د عربی نه پوهېږي او تا هغه بې لارې کو د هغې ذمه دار څوک دی هغه سړی چا چې دی بې لارې کړي د عالم ډېره زبردسته ذمه داري ده هغه دا ده چې دی خپل ځان به هم د جهنم نه بچ کوي او د جنت به مستحق کوي لیکن د خپل هر اوریدونکي به تبا هغه خبره کوي چې د قیامت پر ورځ د هغې ډېره ښه نتیجه روزي که بالفرض دی غلطي وکړي قصدا روانه وکړي نو دی ذمه دار دی د خلکو د ګمراه کولو دا ډېر لوی جرئت دی چې یو سړی خلکو ته کفر ښيي او د هغې ذمه داري په خپله اخلي. د دې نه سوا جرئت بل نه شي کېدای. شاید دې خلکو د عذاب نوم محض اورېدلی دی. حدیث کې راځي قرآن مجید هم فرمایي چې قیامت پر ورځ جهنم ته چې خلک لړ شي او یو جهنمی تږی شي چې الله ما له اوبو نو ده له به اوبه پیش کړی شي هغه اوبه د جهنمیانو وینې زوي دي اوبه نشته باید ا دومره هغه ګرمې دي چې دی خولې ته ونیسي نو د مخ پوستکی یې کې وغورځي ددې عذاب تذکره دی نه ده اورېدلې؟ سورة محمد کې قرآن مجید فرمایي چې دی ته ګوټو کړي نو ان تقطع امعاءهم کلمې به ورله وړې وړې کړي ښکته به یې وغورځوي دا څومره لوی جرأت دی چې یو سړی خپل هم د جهنم مستحق شي او ټول قوم ته هم د جهنم لار ښیي دا ګناه دی عالم له یریدل پکاري د الله دین کې تحریف نه کوي صاف دی ووایي چې دغه خبره داسې ده او دا داسې ده خو دلته زموږ خلق ستاسو خیال ساتي چې دا مقتدیان جی بیا خپه کیږي مقتدی ما جهنم نه نشي خلاصولی زه ولې ځان د جهنم مستحق کوم دا یو ډېر غلط ذهنیت دی نو یو خو دا خبره ده، دویمه خبره څنګه چې د قرآن مجید آیت د قرآن مجید تفصیل کوي نو دارنګه د حدیث بعضې اجزا د بعضې حدیثو د بعضې اجزاو تفصیل کوي. د دې مل مسئول عنها بأعلم من السائل لپاره موږ یو بل حدیث ته لړ شو. یو یهودی راغی رسول الله سلام نه تپوس کو یا رسول الله په دې زمکه باندې کم زینا الله ته خوخ دی او کم ناخوخ دی حدیث کې الفاظ یهودی راغی هغه يهودي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي زمونږ دا حال لې چې یو سړی مونږ نه تپوسی مونږ ته معلوم نه خو مونږ وایي زما خیال دا سره په دين کې دا د خيال چلولو مسله ډېره غلطه ده. داسې رياضي څه ميتيميټکس څه دنيايي تجربات نه دي. د الله په دين کې هره خبره چې کوې نو هله هغه يې کوه چې قرآن او حديث کې تاته معلومه وي. چې نه يي معلومه نو ښه دا ده چې ته وايې زه نه يم خبر. دا طريقه ده. نن د یو امین او تپوسه عالم خو پرې دا به تا ته دوه سوه دلایل پیش کړي چې فلانی ځای غوره دی فلانی غوره دی فلانی غوره دی منځ کې د نبي سلم طریقه دا نه هغه ورته وایي مل مسؤول عنها باعلم من السائل هماغه جواب یې کړی کوم چې حدیث جبریل کې دی دلته څه مطلب دی چې او يهودي تا ته هم پته ده او ما ته هم پته ده چې الله ته کوم ځایونه خوښ دي خو په دې ډک مجلس کې د هغې ذکر کول نه دي پکار دا مطلب دی دا نه دی مطلب هماغه مطلب دی کوم چې موږ وختي ویلو چې نه ما ته پته شته چې کم ځای الله ته محبوب دی او نه تا ته پته شته چې کم ځای الله ته محبوب دی د دې دغه مطلب دی جملې خ علم نشته زه نشم ویلی خ ایثار شه که جبرائیل راغی هغه نه به ورته بوسو یو ساعت پس سیدنا جبرائیل راغی هغه نه یې تپوس وکړو د هغه جواب هم دغه و چې مل مسؤول عنها باعلم من السائل د دین احترام دغه جبرائیل څومره جلیل القدر ملک دی لیکن هغه ایمان هم پته نشته لکن اسأل ربی تبارک و تعالی زم دا الله تعالی نه به تپوسم هغه لړ سمدستي راغی خبره بیان کړه چې الله رب العزت ته جماعتونه ډېر خوښ دي تاسو به هم خوښي یې دغه جماعت کې ځینې 24 غنټه مسلسل یې پکار دا دی چی الله سره د مینی څوک دعوه کوی چی جومات ته حاضری کوی د مونځ په ټایم کی حاضری کمزوری ده مطلب دا چی الله سره مینه نشته دی هسی قسمونه مه خوره پیغمبر سره مینه نشته دی تر کومه چی مسجد کی حاضری نه او دا الله ناپسندیده ځایونه بازارونه دی مطلب دا چې بازار ته بې مقصده مزخ چکر ځای نه دی د هغې سبب صرف دا دی چې هلته د الله نوم غلط استعمالېږي، قسمونه خلک دروغجنو باندې خوري، نور په هغې کې څه علت نشته دی، نو دا یو دلیل مونږ بیان کړ د حدیث نه او د قرآن مجید دوه آیتونه یو د سورة لقمان اخري آیت او یو د پنځه ویشتمې پارې ړومبنی آیت کریمه الیه یرد علم الساعة.